په دې صورت کې تیزی ورکی په تبلیغ باندې چې مسله ورسوان او ير ورکی دې چې یاد ساته سستی ونه کې زګه مخ کې صورت کې رد یو لسمه وکړو نو دا سم معمولی خبره نه ده د خلکو عادت رد کول دا ډېر ګران کار دی نو پدې کې سستی ونه کې رد شرف البرکات وکم چې مشرکین د غیر الله په نوم باندې نظر و نیاز ورکي او د خیر او د برکت ګرځول والي نور څوک مقرر کړی دي نو په دې مسله کې سستی ونکي او نرمي ونکي نون والقلم وما یسترون الله پويږي په مقصد د دې حرف او استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله د سوره بقره پاول کې په حروف مقطعات او د حروف متشابهات تفصیل او تشریح کړي و نو معنا کو الله پويږي په مقصد د دې حرف باندې والقلم وما یسترون شاید دی قلم هغه چې لګي قلمونه قلم د دې غني معنی کوي استاد محترم یو معنی دا دا چې قلم د وਹੀ گواه دی چې تلې ونه نه په نعمت در خپل باندې دویم قلم د لوح محفوظ ګواده چې پای کې ته لیونه نه لیکل شوی دارنګي تاریخ د دا قلم د تاریخ ګواده چې تاریخ دان بتا ته لیونه ونه وي تاریخ د حکماو او د اتباو په دې خبره گواده کچري هغه ستا تشخیص وکي نو پتا کې لیونتوب نشته دی دارنګ قدم د قضاتو او د فقهاو د بادشاهانو دا د دې خبرې گواہی کوي چې تلې ونه نه او ته د ډېر صلاحیت والا انسان یې والقلم شاهد د قلم وما یسترون هغه چې لیکي قلمونه چې دوی په قلمونو لیکي او یقینا تعالی د اجر نه ختمېدونکې څنګه به ختم شي زکه تا صحابه کرامو ته خودلو قران کریم اغه تابعین او تا اغه تب تابعین او ائمه مجتهدین او تا او دا سلسله دغه سي قیامت پورې روانه ده او یواز استاد پر اجر آګه سان چې ایمان وروړو عمل صالح وکوم دا غي د پاره د اجر نه ختمېدون کې به حسابه دارنګ چې تابعداري د خپل مشرانو کړی د مور خپلار د حق پرستو اتباع کړی کشرانو لا اولاد لا بچو لا تابیدارو لا با اجر ورکول شي وما الدناهم من عملهم من شيء الله وی د مشرانو د عمل نه بزو زربر کمی ونکم وان لك لاجرا غير ممنون او یقینا تعالی رد اجر نه ختمیدونکې ځکه ستا د شاګردانو سلسله به تر قیامت پورې جاری وي وانک لعلى خلق عظیم او یقینا تی په خوې لوی باندې د بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه تپوشو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق سریم آی فرمایلی وکانه خلقه القرآن د نبی علیه الصلاۃ والسلام عادات هغه ټول قران کریم قران کریمو و انک لعلى خلق عظیم خ اخلاق پزان کې پیدا کول دا د قرآنی تعلیماتو تقاضا ده او د دې مواقع تلاش کول غواړي زر دا چې وبه ویني ته خپل انجام لرا و یبصرون او وبه ویني دوی خپل انجام لرا په دې اخیرو سپارو کې د استاد محترم شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاهری حافظه الله دا غي د درس طریقه دای چې په اخر کې هغه ربطونه بیا د آیاتونو مینز کې وای اول درس چې شروع کیږي نو د هر یو صورت ربطونه امتیازات داوا خلاصي دا را جمع کوي او د اخر سره لګي او په دې اخر دوران کې دام یو طریقه د زده کړې چې بیا ربطونه زردا چې پوه بشي تاسو په هغه چا چې هغه دې په گمراه ښکار کې نو دلته وي فسادوب سرو زردا چې وبویني تخپل انجام ويبصرون او دوی به ویني خپل انجام دا انجام پته و بیا لګي ټول به الله ته پیشي د دې وجنام د قران کریم پر ربطونو ویلو کې ځان د علوم دي نو د دې خیال کول پکار دی د دې وجنه مونږ ویو چې د پنځپیر په درس کې کم سے کم درې روزه دا لازمی دي پاول روزه کې پاول درس کې بتا ته دا پته ولګي چې قران کریم یو کتاب دی او دا ویل غواړي نو ستابه توجه پیدا شي فکر بتا ته د دې خبرې هغه ولګي ته په فکرمن شي او بیا په دویمه روزه کې به ته توجه کی چې دا خو اس د کول غواړي نو په دې دوه دورو کې چې تاسو مر کار کړی په دریمه دوره کې به ته داغي تصحیح وکي او داغي نه بعد چې مونږ کوم سند ورکو د پنځپیر د درس عالی سند عالی سند په دې اعتبار سره چې زمونږ استاد محترم د خپل والد محترم شیخ القرآن رحمت الله علیه د دیش زلا دوره تفسیر بل استعام هغه کړی نو دا دومره زلا ویل او بیا 35 سال د دې د درس شو د دین یو تجربه ده او د دې د والد صاحب اعلی سند د قران کریم د زده کړې په حواله سره بلکې د ټولو علومو نو هغه په حضرت صاحب او په امام انقلاب عبید الله سیندی رحمت الله علیه باندې لګي چې د دواړو استادانو چې څومره علوم نو هغه شیخ القرآن د پنځبیر الله دې په رحمتونو وره هغه حاصل کړیو او دغه دواړه اکابر او مشران بزرګان هغه د علماء هند نه برای راز علم اغسته و چې پای کې رشید احمد غنگوهی رحمت الله علیه او شیخ الحسن شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه دا کابیرو او دا سلسله د سند د قرآنی تعلیماتو د ذکر او اذکار د اعلی فکر دا په امام شاه ولی الله رحمت الله علیه ولېږي نو دا سم معمولی کار نه وو په دې صدای کې د دې د پاره الله رب العزت د دې کورنۍ او بیا د دې جماعت انتخاب کړل الله رب العزت دې موږ له توفیق او طاقت راکړي د قران کریم د ویلو د زده کولو او بیا پاغي باندې د عمل کولو او معاشره ته د خورولو یقینا ربستا خپو ده پاچا باندې چې خطا شو د لارې د الله نام وهو عالم بالمهتدین او دا الله ډیر پوه دی په لار مندون کو باندې و زجر او رټن ور کوي او دا چا لس صفات ذکر کوي چې هغه قران او د سنت د حق په مینز کې رکاوټي هغه تخرن جوړ شي ونوئ تاسو مگر په لوی گمراهی کې پراته وای نو دلته وی فلا تطیل مکذبین چې د انبیاو تکذیب کړي او د حق پرستو تکذیب کړي نو هغه مکذب دی دا غچر ته ونه مني فلا تطیل مکذبین نو منه د دروغ جنو یو ودو لو تدهنو فیدهنون خوخی دوی ارمان دی چې تسوستیو کې نو دوی به هم سستیږي چې یو سړی کار نه کوي نو هغه دا غواړي چې بلوم دي کار نه کوي یو سړی حق نه بیانې مسله په ټکړې ده نو باغ دا کله زیږي چې ته بیان د توحید کوي بیان د سنت کوي او رد د شرک او د بدعاتو کوي هغه ما ته بیا حالات خرابيږي حالات سازگار ندي ځکه ما کار نه دی کړی نو تا کی بسوستی راولی ودو لو تدهنو فیدهنون خوخید وی کاش چې ته سشې نو دوی به هم سستیږي او سستی ناراستی دا د منافقت اولنې پوړې ده سوره بقره اول شل آیاتونو کې د منافقینو په بیان کې استاد محترم په دې ډېر تفصیل کړو ولا تطع كل حلاف مهين دویم ممنا د هر یو قسم خور چې بار خبره قسم کوي چې قسم په خدای دا کار داسې دی مهین او درزل څلورم، هم مازن د عیب لټونکي، پنځم، مشاءم بنمیم چې تلونکی وي په چغلۍ باندې، شپږم، مناع للخیر منع کوونکی وي د قران او د سنت چې قران او سنت خور نشي وم معتدن د حد نه تجاوز کوونکې د حج نه حد نه تیرې کوونکې اتم اسیم د ګناګارو نهم او تلن ممن د بد زبانا او لسم بعد ذالک زنیم پس د دې نه چې حرامي وي یره وای دا پنځ پنان ډېر زیاته سختی کوي الکه څنګه سختی کوي وای بس د خلکو ته مشرکین وای دوی بدعتیان وای دوی دا وای دوی دا وای د انصاف په نظر تا چرتهونه قتل چې مونږ د قران کریم هغه حق ادا کو چې څنګه الله ویلي دی موږ داغه ترجمه کو نو زته د دې ماناو کته څنګه کوي او تولم بعد ذالک زنیم نو ته بسوي چې خوش اخلاقی بعد ذالک زنیم پس د دې ناغه ډېر سم سړی نو دیتا اخلاق وي او دیتا ادب وي مصیبت دا ده چې په دې معاشره کې دا تول نشته استاد محترم شیخ القرآن صاحب کله کله ذکر کوي او په دې دور کې رد منکر نکول دا خلکو یو پیشن ګرځول دي چې زب غلطه ته غلطه نه ویم ناروا ته به ناروا نه ویم بس دا سم کار دی او چې څوک رد منکر کوي ناروا ته ناروا وي نو خلک وي وګوره کنده یو وی دا یو وی نو زما مهربان دا خو قران کریم ویلی دی چې دا لس صفات بچا کی راشي او دا ډېر لوی حرامي دی د دمه معنا او تلم بعد ذالک زنیم دا لس صفات چې یو دروغ وای دویم قسمونه خوري دریم د رزالت کارونه کوي سلورم د بل عیب لټي غیبت کوي بل پسې لګیا دی او پنځم چې چغلي کوي د یو خبره یو تر سي او د بلبل تان دو خاندان رواني دو رون رواني استاد او شاګرد رواني خزا او خاون رواني او شپغم چې منع کوون کې وي د خیر چې دی وي چاته څه فائدہ و نه رسیدي د مثال د مار دی او معتدین د حد نه تجاوز کوون کې د کار چې وګورې نو هغه د حد نه اوټ دی عاصم په هیڅ یو ګنا باندې اله نه کوي چې خبره ورسره کوي بد زبان دی بد اخلاق دی تا په خپل خبره باندې ستومانه کی چې ته وای چې سره مې ورته دا خبره وکړه او د دې پس منظر دای چې دا دومره کارونه صفات پچا کینو د لازم حرامي نو الله وې د دې خلکو ممنای قران کریم د ویلو مقصد دا دی چې اوصاف حسنه خصفات دا په مونږ کې راشي ناکار صفاتونه هغه زمونږ نه ووزي ان کا نزا مال او بنین د دې وجنا چې وی دې خاوند د مال او د زامنو مالدار دې زامن وسره دي نو باغې باندې دې مغرور دې او د حق پرستو مخالفت کوي اذا تطلع عليه آیاتنا کلا چې ولستل شي په د باندې آیاتونه زمون قال اساطير الاولين وای دې دا قصې د پخوانو دي سنسمه علی الخردوم الله وی زه دا چې داغ به ولګوم د په شونډو باندې د د په پوزه باندې په پوزه او په تندي چې داغ ولګي دا ډېر بد لګي ان بلوناهم یقینا مونږ آزمایش وکړ د دوی کما بلونا اصحاب الجنه لکه څنګه چې آزمایش کړو مونږ باغ باغ والو باندې اذا اقسموا لا يسرمنها مصبحين کله چې دې قسمونه وخوړل چې خامخا لوګی به دې باغ لرا په وخت د سبا کې سار وختي نه به کټ کوم ولا یستسنون او دې نه جدا کو حق د الله لرا د الله حق نه جدا کو کلمه د استثناء کلمه د توحید ته وایي دی الها باطلان اغه د الله نه جدا کول دا غي په نوم باندې نظر نیاز ورکاو چې دا مانو شي نو د سوره مل سره د دې ربطم په اسانۍ سره لګي بیا ستا خپل خو خرج ته سوای فتواف علیها طائف من ربک نوراغ په دې باندې راتلون کې عذاب طرف دربستانم وهم نائمون او دیودو پاس بحد که سری مو گرزی د دا باغ پشان د ایرو یا پشان د لاو شوی یا پشان دا غتور تیاری فتنا د مصبحین آواز یو که په وخت د سبا کې انغدو علی حرسکم چې سبا کوي په خپل فصل باندې ان کنتم سوارمین کشر یی تاسو پرې کون کې دی باغ لرام فانطلقون لارل دوی وهم يتخافتون او دوی پټي پټي خبرې کوونکی او دا پټي پټي خبرې ولې کولې الله يدخلنها اليوم عليكم مسكين چرا دې نشي پتا سو باندې نن ورځې سو غریبو د غریب دشمنو وی دوی هاي هاي رکاوې د مونږ لرا یقینا مونږ او سرکشي کوونکی سوره مل آیت نمبر 10 کې هم ویلو وقالو لو كنا نسمع او ناقل او به دوی هاي هاي کچري مونږ وګي خو د قران ته او بیا په مونږ ځان پوهه کړې ما كنا في اصحاب السعير یقینا د پاره د متقینو په نس د رب د دی باندې جنت و نعمت دار دی افنجال المسلمین کل مجرمین آیا ګرځو موږ مسلمانان په شان د مجرمانو بلکې نه سوره سواد آیت نمبر 28 کې دارنګ الف لام می مسجد آیت نمبر 18 کې غنو زاینو کې دا مضمون راځي چې الله وی ندی برابر لوزونه زمون سر رسیدون کې خپل ځای ته الی یوم القیامت خپل ځای ته ان لکم لما تحکمون چې یقینا دې تاسو د پاره هغه څه چې تاسو فیصله کوئ بس تاسو کوم فیصله کوئ هغه به ټکی سلهم ایهم بذالک زعیم نو تاسو کده دینا چې کوم یو د دوی نه په دې باندې ذمہوار ام لهم شرکاء آیا شته د دوی د پاره د برخي خواندان فلیاتو بشرکائهم نورادی ولی د برخي خواندان خپل ان کانو صادقین کشری دوی رښتونی یوم یکشف عن ساقین یاد کا غوړ چې بر بنتیا وګړې شي د پندینا وقد كانوا يدعون الى السجود او پتا کې سره و دوی چې را بلل کېدل به سجدي تا وهم سالمون او دوی وجګ جوړو خو سجده نه وکړي د الله تابعداري نه وکړي فزرني ومن يكذب بهذا الحديث نو پرې د ما هغه څوک چې دروغ وي په دې بیان باندې سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زردا شرور وبو چتوم د داسې طرف نه چې دی به ورباندې نه پوهېږي عذاب کې به له په مخه ترقي ورکوم عذاب به له زیاتوم وهم لی لهم ان کیدی متین ام مهلت ورکوم دی تا یقینا تدبیر د زما سخت ام تسالهم اجرا آیا غواړی ته د دین سم مزدوری سعی وزو ستن خاطی غواړی فهم مم مغرم مسخلون نو دوی دی د بوج داغینه درانه شوی چې یونس علیه السلام چې مهی وګورځاو نو خو بیمارو الله په د کدو هغه بوټه زرغون کو او دلته وی او هو مضموم دی بو بیمار زمونږ استاد محترم دا معنی کوي او هو مضموم و بده ګناګار خو ګناهګار نشو د الله مهرباني وته ورسیدا او بیمار خو بهر حال زمونږ د استادانو ترجمه او تشریح هغه با د قران کریم د آیاتونو پرانا کی تفسیر القرآن بالقرآن او اصول کې استاد محترم دا ذکر کړو چې زمونږ د تفسیر سلور طریقې دي یو د قران کریم تفسیر مونږ په قران سره کو یو ځکه اجمال بل ځکه تفصیل دویم موږ د قران کریم تفسیر کو په احادیثو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دریم موږ تفسیر کو په اقوالو د صحابه باندې سلورم مونږ تفسیر کو په اقوالو د تابعین باندې نو بهتر تفسیر هغه د تفسیر د قران کریم دی د قران کریم پایاتونو سره بیا په احادیث سره لکه نن سوره حج کې تاسو قتل کړه چې دا هغه حدیث او د قران کریم د آیت تطبیق او سمون تړون هغه په دې معنی باندې راته چال تکي ثم ليقطع بیا دی ځان خپکی دا نه چې بیا دی رسۍ کټ کی چې یو سړی خپل مړی ته پړې اچولې یو سای خپشین واغه څنګه کټ کول شي هغه خو طاقت نه بیا ثم ليقطع نن استاد محترمو فرمایل بیا دی ځان خپکی نو دلته کې دا معنا چې دوی کوي او هو مذموم او بده ګناګار خو ګناګار نشو دا الله رحمت مهرباني و دورا سیدا لولا ان تدارکه نعمت من ربه کنه رسیدلې د تا نعمت در رب ددو لنو بیزا بالعرائی نو ورزول شو په بالغ باندې او هو مذموم او بده ګناګار خو ګناګار نشو دا الله رحمت مهرباني و دورا سیدا حق ته حق وای او باطل ته باطل وای دی به تایرې سترګې بدر پسې راو باسي لما سمعوا الذکر کله چې واوري قران او ور قران کریم ویل لما سمعوا الذکر معلومه دا شو چې د قران کریم مخالفین بډې دي وای یکاد الذین کفروا تاکه سره نږدې دي کافرانو لا یذلقونک بیا سوارهم چې خامخا و یری تا لره پسترګو لما سمعوا الذکر کله چې واوري قران لره ويقولون انه لمجنون او وای دی چې یقینا دا د لیونه نکان ویلی او په خوای مشران ویلی او دوم ویلی ونه سوره حج آیت نمبر 72 کې نن د تفصیل کړو واذا تتلى عليهم آياتنا بينات کله چې په دې منې زما آیاتونه واضح واضح ولستل شي تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر د کافرو په مخونو او داغو په تندو کې به تتریوالي او خفقان لرویني هغه به ته محسوسای یوازې به خفه نه تندې به تریو نه بلکې پتا باندې به حمله کوي تا به وحی ستا د لاس نه به قران کریم اخلي نو داغه طریقه یې تا ته خو دلا چې جنگ بنه کوي جګړه بنه کوي خو ته په دلیل باندې خبره کوي ته به ایماندارو شو کده چې په مونږ کې سو کافر نشته مشرک نشته د قران کریم مخالف نشته نو استاد محترم داغه هغه طرز وک داغه طریقې خو دل چې د بتندې مخي چر ما سو ګونه ویني نو بغیر د پړی دی وتړه په دې اصول باندې چې یو مرګره کار کوي نو چرته به ماغه ته سم مسله نه او ګرازی نو د بغیر د مسایلو نه خو کیږي نه او بای سړی وی یره زه درس نه کوم زما سره نه بیانوم کما دا وینو څوک بداوي وی بکنه دا قران کریم تاسو له وی سوره انعام کې داغه اعتراضونه په قول قالو سره تاونه وی سوره بقره کې نه شوبه چې پر رسالت باندې کول نو ما تعالی سي دارنګ په ګڼو صورتونو کې داغه اعتراضات داغه شبهات وای یکاد الذین کفروا تاکي سره نږدې دي کافر لا یزلقونک بیابصارهم چې خامخا وې رې تعالی رب خپل سترګو لما سمعوا الذکر کله چې واوري قران ويقولون انه لمجنون وای دوی یقینا دا دی لیونه چې نورې سونه شمه دا لیونه دی پاګل نه کچری تاسو دا کار وکړو نو تاسو ته هم سزا ملاو شي او د هغه چا صفات یو خودل چې کم موحدین او ته حق پرستو ته په معاشره کې رکاوټ پیدا کیږي دا غي صفات یو خودل چې دغه د خلق دی ځان تنه ساته یو دعا وکړي الله رب العزت مولا په دې عمل کول توفیق راکړي الله دې زموږ رضا شي مولانا مومن ګل صاحب بیمار دی هغه دعا وکړي چې الله یې صحت کامله د نیک عمل لپاره ورکړي په دې ملک چې کوم وبا کوم مصیبت کوم بیماری ده الله رب العزت دې په خپل قدرت کامله سره ختم کړي دعا وکړي چې دا مرکز دی الله آباد ساتي زموږ استاد محترم الله دې هغه له عمر دراز ورکړي دا غي په کور کې دی الله دې لوی خیرونه راوړي د پنجپیر د کلي اوسېدونکي چار چاپېره کلو والا چې هغه یې د قرآن کریم د طلباو خدمات کړي دي او څه کال یې موږ ټول د هغې نه محرومه یو، الله رب العزت دې هغوی ته د هغوی په نیت باندې اجر او ثواب ورکړي. الله دې زموږ نه رضا شي. الله رب العزت دې موږ د دنیا نه د ایمانه سره بوځي. دا څومره درسونه چې موږ کوو، الله رب العزت دې د دې ثواب او د دې حصه. زمونږ د استاد محترم د والد محترم شیخ القرآن رحمت الله علیه په عمل نامه کې ولیکي الله رب العزت دې موږ د دنیا د ایمان سره بوزي وصلی الله تعالی